شرطی نه دی کنه چې جمیل مس په داس شرطی باندې صحیح کیږي چې دا غ شرطی نه نیوي که په واجب وي یا بیا صحیح کیږي نه که جمیل مس کو مصر دا شرط د صحت ته پره او دا رنګ کنه سلطان بادشاہ یا اذن سلطان د بادشاہ اجازت دا غ اصلا شرط د صحت ته پره او مشپشین وخت خود باش ولا پنځم دغه شو کنه چې جماعت ته ومن شرایطها پنځم شرط زنه د شرایط دیږي صحت نه چې هغه شپږ شرایط دي یو کنه جماعت ده جامع به وی کنه جمیل میز منفردن نه کېږي ګوشه کنه جمیل می نه کېږي چې یو سړی ودرېږي لکه دا پنځل پر فرض چې کړه شي ګوشه او دا جمیل میزون ته کو داس نه کېږي جامع به وی ا دغه دلیل که چې دا جماعت کې کیمه نه منې میږي که نه دغه شرط کیم آیات او حدیث شي کنه ذکر شوی ده عقلی دلیل دلیل ان الجمعه مشتقه من هذا که چې جمعه مشتقه دو دی ځکه نه جماعت نه مشتقه دو جمعه په هغه اشتقاق کې کبیر سره جمعه مشتقه دو جماعت نه او دا قاعده دو کنه چې په هر مشتقي شی به هغه منا دی مشتق منه پشه مرعی وی پشه ملحوظه وی آی پشه پرتا وی ضرب ضرب نه مشتق تا و تا کدل شي کن چې دا ضرب په دې پرې قائم وي چې توال خو کړی وی که بالکل یې والی وی کړی وی اسکا ضرب تی به داسې مجاز به وی کنه آی کتن ضرب نشي وی ته ویلا درنګ کنه عالم نشي وی ته ویلا قائم نشي وی ته ویلا چې سای ویلور نه وی قائم ته وی عالم نی وی کنه علم نی پر عالم ته وی جامع نشته و کنه یو سای ویلور دل میس کو دوی که چې دا جما دو جمیل میس کو جمع مشتق دو دی جماعت نه او په هر مشتقی شی کنه منا د مشتق من هوی په شمل هوزه وی په شپرتا به وی واقلهم عند ابي حنيفه رمل ثلاثه سوى الامام وقال اثنان سواه و ا ك ا م جماعت امام ابو حنيفه سره پر درې کسون دي د امام نه بهره امام نه بهره درې کسون مقتدیون به وي دا جماعت پیرا شو کنه جمع پیرا شوله وقال اسنان صاحبلو چې نه د امام نه بهره دوا کسون دا وي تشارتي چې دوا کنه دا کم سے کم دا جمع دو چې دوا کسون وي یو امام وي دوا کسون مقتدی به دا جمع پیرا شوله قال رضي الله عنه هدي ملو فرمایي والاصح ان هذا قول ابي يوسف رحمه الله دغه چې دوا کسون دا غا جمع دو دا د امام ابي سب کول دا ګوشه کنه امام محمد صاحب دې سره کنه نه دا متحد د امام سب سره بلکې هغه امام حنیفه صاحب نه خبره کو دا د امام ابي سب صاحب کول دا له اې د دلیل هغه دا د امام سب صاحب چې ان فی المثنى معنی الاجتماع په دوی شا په تسنیا شا معنا د اجتماع دو کنه ځکه چې مثنى ته ویل شي کچیو ته بلا ویل ملاو شي کنه یو واحد سره بل جامع شي بیا مسنا ولا جوړ شولا نه په مسنا شي کنه منا د اجتماع شته بس جمع پیرا شولا یو امام دا دوا قسم او تیر شول وهیا منبعتن عنه وهیا و د جمعه منبعتن هو دا کن اگاهیرو کوي د اجتماع نه جماعت منا کنه چې پاش اجتماع وي په داسې اجتماع روغ الله په دوه قسم نشه وهیا منبعتن عنه و دا جمعه اګاهی رو کوي خبرتیان رو کوي د اجتماع نه چې اجتماع ده وي و ته به جمعه جوړي اجتماع روغله چې دوه قسم پیرا شول ولهما طرفین فرمایي چې ان الجمعه صحیح ان الجمعه صحیح انما وسلاسو صحیح جمعه چې ا لغتنا جمع دو اصطلاحنا جمع دو هغه درې کسون دي کنه انما ان الجمعه صحیح انما وسلاس صحیح جمعه هغه درې کسون دي دا به درې کسان ته کم سے کم درې ته خطاب ده چې تو سلور شي تا کنه ذکر الله ته نه یو به ذکر اوی کنه یو به خطیب وی چا به خطبه وی کنه و به میس کو دا نه راح کنه درې کسان ده کنه اویر شي کم سے کم درې خو د اویر شي فلا يعتبر من امام دین نشمرل امام نه به علاوه وی د درې کسان اصلي خبره چې امام ابي سب صاحب هغه جمع درې کسان بلی دا دوی ته جمع نه وي کنه خو امام من اشمری چې درې قسم پیرا شو دوه مقتدیون دي یو امام دا به جمع پیرا شو ده او طرفین وی کچنا دا به امام نه علاوه وي ځکه چې فسو الی ذکر الله دا سای امر چې چاته شو ده کنه هغه امام نه ده ذکر الله په طرف باندې امر تشدید ذکر الله په طرف لوشي ده کنه ذکر الله به کنه آ یو ګوش عمل ده هغه به ګوش سړی وی کنه چې دا عمل به کوه به خطبه چی وی وان نفر الناس قبل ان يركع الامام ويسجد الا النساء وسبيان استقبل الظهر عند ابي حنيفه رحمه الله په دې کې سب باندې یو تفریق وکنه یو مسله په دې باندې بیرمن کوي جماعت هو ته شرطه خدا د اول نه تر اخره سي دا جمع ته شرطو او کنه که په اول سره موجوده و په اخر شي به کم شو جماعت کم شو کنه بیا به دغه شرط پیراوي او جمیل مې به صحیح شي وان نفر الناس قبل ان يركع الامام ويسجد کچره خلق لولو په خوا د رکوع د امام نه په خوا د سجده د امام نه اول خو پیراوي جمع وا یره لاس یا شل یا کنه پندراس کسول خلق موجود ده نیاتی وتړلو کنه امام قرات صحیح کړو یا رکوع تندل شو کا چې خلق سلمینه ونه وړول خلق نه لوړلو الا النساء وسبيان مگر شدينا نا شده ور پوتې دي یا کنه وړي کې ور کې ور پوتې دي نر اندرون بالغون کن هغه لوړل استقبل الزهره امام به سلام وړوي او اسکنه اثار نه به د مشپشي می شریکو جمیل می وکړه دا به څنګه پیرا کوي بلکې مشپشي می وکړه اثار نه شریکو عند ابي حنيفه رحمه الله امام حنيفه صاحب په نړبنه وقال او صاحبین فرمایي چې اذا نفروا عنه او چې د جماعت د خلکو نه لوړ شي د امام نه هو بعد ما افتح صلاته اذن بعد چې مين شریک لو اوله موجود چې شریک لو تکبیر تحریمات چې ولول موجود دي نه بعد به لوړل سول الجمعه ته د امام د جمعې نسبت پیرا کوي فان نفروا عنه بعد ما ركعها وسجدا سجده بنا الجمعه او کچره به لور د امام نه خو پاسه کنه چې رکوع یا کړی و سیدا کړی و دوا سیدا ولا کولا اله چې چې کدو کنه به د خلق کړلو امام ګوشه پته دا یا کنه سیدا وی کې استا پښه یا نشتا پښه خو خلق کړور دا بنا جمعه ته دا بنا د کو په جما باندې جما د خپل پیرا کوي کنه امام د خپل ځون ته مس پیرا کو خلاف لزفر رحمه الله امام زه په دې خلاف کوم چې نه کنه بیا د سار نه لوګځوي کنه که رکات یو رکات یې کړی سر نه بیا لمونځ وګرځوي مشپشین لکه جماعت ختم شو هو یقول امام ظفر صاحب ویي انه شرط چې دا جامع شرط لکه پوه چې دا خبره ثابته شوه دا مجمعلې خبره ده ټول ایمه چې جامع شرط انه شرط دا جامع شرط او شرط په د اول نه تر اخره سکنه دا به موجود وي فلا بد من دوامه نه خلصای نشته ا دوام د دغه شرط نه تر اخره سره لکه وخت کسا په وخت ور قیاس کړه وخت شرط د جمیل مزه پر هو کچیر اول کله چې کله تکبیر تحریمه کله مشکل وخت موجود وو خو چې کله کنه یو رکعت یو کولو ساده چې کولو کنه بزګار شو ټول داسې وي که چې شرط ختم شو مشپشین میزه چې وخت دا شرط وي که نه دا صاحب یې که نه جیمیل مې نه کوو بلکې مشپشین مې بسار نه ګرځوي و داسې جماعت شرط یې غونې وخت غونې ولهما او صاحبین وي که نه بلکې امام صاحب دا ښه دلیل ده دا مشترک مشترک دلیل ده ان الجماعت شرط الانعقاد جماعت شرطه د جمیل مزه پر شرطه کنه خو د ټو جمیل مزه پر نه شرطه دا شرط نکاح د پر دا اول بنیاد زو کې پر شرطه چې کله جمیل به بنیاد دشتل شي ان جماعت شرط د نکاح ده جماعت دا غ شرطه د نکاح د جمیل د ګټ کول د جمیل مسکنه چا نیاتی چې وتړل شي انعکاس په واشي چې کله تغیر تهما کې د لکن انعکاس په واشي د شرط موجود و جمع موجوده و الله اکبر امام چې کله ولې کړ جماعت سره و جمیل می سری شو باس کنه شرط موجود ده نه جمیل می کنه هغه راور شو سره اس کا به همیشه د پر نن سره پوت نه ویا دا جماعت شرط نه کاته او کیم چې شرط نه کاته یې دوام ضروری نه وي فلا یس دوامها نه ده شرط بیا دوام د جماعت هم ده شرط کل خطبه ته لکه خطبه خاصه ده که چې صاحبین یې کړه په خطبه ورکیاس کوي او امام زفر صاحب په وخت ورکیاس کوي وخت شرط جمیل مزه پره یا صحت شرط پره خطبه شرط وکنه خو د جماعت کې معنا منه شرط ده صاحب یو کچ دا د نکاح ول شرط ده د خطبه غونډه ده کنه چې دې بغیر جمیل مسکنه تحریمانه شتړله چې خطبه دې نه ویلې امر جمیل خطبه نشته الله نور چې خطبه ویې به جیب کنه اس بیا نیت تړا جمیل مې سکړل شه دا نو کې چې په موضوع شابه خلک خطبه ویایا کنه چې سې په سلام نیو امر خطبه دې سره شریوي بلکې سره منافی دو دارنګ جماعت دره منه ده چې کله کنه تکبیر تحریما کې هغه نکات کې وته کنه دا جماعت د شرط موجود وي دنه بعد کنه ا بکارا سي دغه مشاخ اخره سي کنه دغه شرط وجود ضروري نه ده و امام زفر سبي دي وقت ونه غني كنا ولا ابي حنيفه رحمنا امام سبي هغه دا خبره کو چې جامع شرط د انعقاد دی پر کنه خو انعقاد یې نه رولا کنه امام او خلیفہ سي به چې نیت یې وتړلو الله اکبر یې وکړل امام دا یې کنه د موزه اعتقاد یا تاګه اعتقاد نه کړه دا که شته خو شته د نکاح د سوالات یا خو دل مين نه کړه امام امي سوچ یو رکعت پیرا شو وته امي وته یو رکعت نوی هم یا مې تلمید نشي وته ویلا ولی به هم ان الاعتقاد به شروع في سوالات ان اعتقاد در سی کنه په شروع سره په موزه کې په موزه شروع وکړو ولا يتم ذلك الا بتمام ركعته او نه پر کېږي دا شروع په منځ شي مګر په تمام د رکعت سره چې یو رکعت کو کنه دا شروع په صلات وباله شو چې ټول مینځ کنه شری ده اول سو یال مين ده چې دا نیت یو تړلو کنه لأن ما دونها ليس بصلاة ذكا چه پرکات نه چه کامی اغل مين نه ده لکه مخه ده خبره تیره شوه کنم دا په محل رفع شده دا پرشوله شه لان ما دونها چې پرکات نه کامې لیسه به صلات دا غلمین نه ده عرفا دا غلمین نه ده کنه په ورشه ترمینه شوی ته ویلا نه دا کنه جماعت سره ده ان ان انکات په شروع فه صلات الموضوع د شروع څخه ده کنه جماعت موجود وي نه یو رکعت رسه فلا بد من دوامها الیها خلاصه دې ته دوام د جماعت نه الیها دی یو رکعت رسه بخلاف الخطبه ته په خلاف ته خطبه نه یا صاحبین ته چې په خطبه خو یې ماور کیس کوي سره چې خطبه یا شرط هو د نکاح د صلات ته پر بیا خو یو رکعت تر نه بیره وی چې فإنها تنافي صلات تاخذ المسلم منافيد وخش غدودو اگر کا ذکر دا کنه پاش وکنه خطاب دا ا منافيد المسلم فلا يسد وما اذا كان دوام یو رکعت تر نه شرط او د جماعت خو سم منافات نه سوی سره کنه دا خو مسره کنه پته کېدل شي یو سره جاری کېدل شي کم سے کم د یو رکعت را سره کنه چې ان کا د فیصلات په تویل شي اذن سره دا موجوده وي د جماعت دا پوښتنه کوو چې ال نساء چې باندې کچره شته ور پته ور کې پته وی کنه ا دې کې مسلې وشو کې پر چې ته د بار وشکنه کني هغه بنګو دی یو کله مشکمین کې د مدینه کو کنه و دا جميل من سفر الله شي هو لا معتبر ببكاء نسوان وكذا سيبيان ادبار شتا بكاء دي شيتا و دا رنگ كان بكاء دي ويركتا لأنه لا تناكد مرجمتو ځکه چې اول سر نه پدې سره جما نه مو ټکېږي کول کنه شې موجوده وي خارج شې وي یا نو جو ورکی کنه او سره بل هو نیوي جمیل می نشه شریک ولا نه فلا تتمو به جماعت په سره به جمع نه پیرا کېږي دا امام منفرد پوتو شو کنه چې یو رکعت نه مخکې کنه کوم نه لوړلو دا به د سار نه بیا ګرځوي یو بل شاته د شپږم شاته چې هدې ملته تعرض نو کو کنه اذن عام پی کنه اجمل موضوع سے حتی پر اذن عام شرط کنه په دا ځای شي چې اړ کې په چا په بندې نیوي ارچته به جزات یا څه کتل شي اذن عام هدې وجنه په زنه کې تبه شي کنه دغه مسله ذکر کېږي او دا ښه ذکر کوي چې په سرکوري جیلې شي یا په چوړې شي کنه چې اځي کار څه نشي ورتله په چوړې شي یا په کنه په جیل شي جمیل مين نه صحیح کېږي ځکه چې تاسو څه نشي ورنه وتله او مخصوص افراد کنه هغه پر جزات یو کنه قیدون دی په شي یا کنه هغه فوج دا یا سپیون دی په شي نه حق په بندي وي تاسو نشي ورتله هله مله دغه شرط ته تعرض نه وکړ چې هغه شرط او کنه شرط صحیح خبره وکړه چې دا کنه شرط ظاهر مذهب دا غنه ده اذن عام دا کنه ظاهر مذهب نه نه اځي کنه د محققین په نبو دی کنه په جیلې شاه سای کړي په چونې شاه کنه چې نه را شرطینه پیراوي وکنه دا ټیک ته حال ته وی چې کی مخصوص حال ته په دې په دې تر شکن اده یې په شکن او چې نه شت نه پیرای به جمیل می صحیح کیږي دا غ شپې شرط نه د صحت ته پر دی شپې شرط نه د وجوب ته پر دی ولا تجب الجمعه على مسافر ولا امراه ولا مريض ولا عبد ولا امه نو واجب الجمعه جمعه په فرض نه ده په مسافر باندې فرض ده په مقیم بده به کنه فرض اقامت وتا شرط ده وجوب ده پره ولا امرات نو پښتو باندې نه فرض ذکرت وتا شرط وجوب ده پره په نورونه فرض ده ولا مریضن نو د واجب نه د فرض کړ په بي مور سړي باندې اې دې مور اب مور مردا چې جمع مجت تلای نشي هر مور نه په بي مور باندې فرض چې دا بي مور چې جمع مجت نشي تلای چې ته په ویل چیر شي بیا یې کنه په کار شي ورې کنه په خپل چې نشي تللا ولا عبد وندو کنه فرض په مریم نه حریت ته شرط پاسیده باندې فرض په مریم نه فرض ولا عما ونه په وړاندې باندې کنه صحت ولینین و صحت رجلین دا ته شرط نه اقامت ته شرط ذکرت ته شرط صحت البدن ته شرط حریت ته شرط کنه مسافر چې هغه تنګېږي که نه په حاضر دل شي جمعې مو ته ایته تکلیف رسېږي په حضور شي جمعې مسجد ته چې درېمي که نه دا مسافر دا په سوی کور په سر ولا ده که نه که په دا باندې فرض شي چې ته به جمعې مسکې جمعې پورې باندې جمعې خادي که کېږي نه که نه خاص وی وي ها جماعت یې جماعت ته به دې زوګ رسوي که نه ورغله په یو خپل چار پسې ده که نه ایته به خرج رسېږي خرج دفع ده که نه په شریعت سره او دا کیم شرطی نه دی شکی چې کیم شرطی نه وی کنه اشته شي کنه د فرد لحاظ نه وی اشه دی نه وی لحاظ ده دا سه می سپار ده کچې څه تکلیف نشته دا دې کې شپادو دا دې کې دوی درې ویل کنه پندېږي په دې شي ولای کې زمين ملا کېږي به دا سه وی کچې می سفر ته خارج نشته تکلیف نشته په دې زمين می سپار وی کنه دا غا حقیقت چې لګي دا د نوع د پر وی کنه کلی د پر ا فرد د پر نه وی نه کيو می سفر چې تخریج نشته کنه ټیک نه وی تخریج خدا کنه وتلا دا په دې باندې کنه می سفر ده چې څه پر می سفر ته په دې باندې من نشته دارنګي بي مور اته حرج ده دارنګي کنه اما ورين اته حرج ده ولا عبد مشروم بخدمت المولى مرياي کنه چاني ولا ده د مولا په قريب باندې مولا په خدمت منو شو ده چې د جمیل می سکیت وکنه دا رخصت و دې آزار ته کتل وی چې تو سیکټر وزیر نه دی کنه 50 خرج ده او سیک داسې دی کنه شاکه چې په دې خدمت یې باندې مشغوله دي لانهم تحملوا ذکر چې دې دغه ضرر برداشت کړو فسوارو کل مسافر اذا سما برداشت کړو کمی سفر چې رجا ونسی کنه په سفر باندې رجا نیول پرځ نه دي او کوي نیول پکنه خلوص ته ځکه چې زه دې کنه خطر دی وجه نه په نسه کې څه چې تو ته تکلیف ته او دا تکلیف برداشت کړو کنه بس به خلوص ته ويجوز للمسافر بالعبد والمريض اي امه في الجمعه دا غره ودی مسافر ته کنه مسافر ته یا مریض ته یا بیمار ته چې هغه امامات کو په جمعې مشه په خپل امام جوړ شي کنه او جمعې مشه خلک تاو کو اگر که په د فرض نه و وقال زفر رحم الله لا يجزيه ولنا ان هذه رسطه دغه رسط ده ځکه چې دا کنه یو ځل تکتل شوې دي کنه یو ځل په بنیاد باندې حکم کنه لکه وایي چې په توز جمیل می نشته فاذا حضروا او چې دې کنه حاضر شول او جمیل مسکو یا کو فرضن به دا کنه دا نه پنه کو به دا فرض وکړي کنه دا فرض وکړل علامه بینا بنا چې دا مې بیان بیان کنه دا یې بخار وکړو ځکه چې ضرر دی برداشت کړو کنه په خلاف ته سبینا یا په سبی باندې خورجی ملي مسپر ده نه په باندې مشکلی مسپر ده اما سبی او فمسلوب الاهلیت ده اهل اهلیت سره په شوا ده پاشه کنه امامت الیکات سره او شد اگر که پاشه اهلیت سره خو دې نرینا امامت اهلیت نشته پشه والمرأة لا تصلح لإمامة الرجال او چې د کیم جمین مس کو کنده غ فرض کو دنا پر نو کو جمین مس د فرض یاد کړم وطن عقیدو به مل جمعه تو او په دا به مور باندې په دا می سفر باندې په دې مری باندې کنه ا دې په کرام واسطه باندې جمین می مونږ کدا کېږي کایو سای کنه امام دا وې سره مقیمین نشته کنه به خالص می سفر دی وسره یا مریون دی یا کنه به مرون دی دا پس درېږي بس کایش دې می جمع پیرادو لانه مصنفو الامامت چې د امامت قبیل شول فیصلحون الاقتداء بطریق الاولا بعد اقتداء هو کنه په طریق الاولا باندې دا لایق دي کنه چې امام څخه د مقتدیون جوړ شي ومن صلى زور في منزله يوم الجمعه چا چې مشپشین مې ذکر په خپل کیر شي په خپل زوی شي جمعې په ورځ باندې ټول شتینه پیرا دی کنه شار ده جمیل می ځای کې قائم ده کنه و اس ام اس را عذر رشته بیموران ده کنه خدای پتا به باندې کنه جمیل می نکو مخ پښمی دی پکیر شو کړو قبل صلات الامامه په خوا د مزه امام نه دی جمیل می کنه اغه لیا سو نه ده ولا عذر له و اس ام مسکت عذر څنګه موجود نه و چې امام نه سکتوي ورحاله ذالکه وجاز صلاته کور هر وزر کدا چار دامل دی پر مکرو ده چې جمیل میز ده او جمیل میز ده پر ده و دالکا کېږي کنه ته تر وزر نشته و ته مش په میز کې او جمیل ته ندري میکن دا مکرو ده وجاز صلاته او راو ده دل میزیه دا مش میز ده راو ده دا مسله دوی کا چې دا غیر مقلدین په ماهی پاسه پسې کنه ترزنه په کو په غډیره تر شي کوي واسه ته خبره دا پسې وکنه چې ابو حنیفه جمیل مس پار نه بلی جمیل مزنه منکر دا پار نه بلی او دا د قدري مسله یا هدي مله دار وخلی کنه چې کیم سړی په کیر شي جمیل مې کو مش پښې مې زه جمیل ته نه لور کنه څه عذر یانه و چې جاز هم مې وی چرو دا کنه خو دې خلان مطلب دا شو چې جمیل مې نه پار ده کنه اجمیر مسپار وای به فرض نه دی کړی کنه په دغه اجمیر مسپار دای نه کړی به د می سرنګ راو شو داغه مطلب نه کنه چې کی مطلب دی وخسره یې قرآن مخرده مکروه تحریمی چې مکروه تحریمی چاري وکړه حرام چاري وکړه کنه حرام ته ورنځ دیدو مکروه تحریمی ده او په دې سره دای سای فاسق ګرځي فاسق شو مکرو تحریمی چارې وکړه مکرو تحریمی کنه اخرو مې تور نږدې وي او په دې باندې کنه فاسق بلی کنه دا ځای فاسق شو کبیره ګناه وکړو کبیره ګناه مرتکب ده و اجازه سره دا مونږه کړ چې زما یې فارغه شولا کنه مې یې ونه خړو زما یې فارغه شولا د خبرم بار به کړ چې جکنه اجازه دوه مړې دي یو معنی صحت یو معنی کنه حلول د حلول نه چې کنه دلمی د حلول د حلول چاري وکړه نه رو چاري وکړه جاز هکه چې صحیح د المنزي د المنزي صحیح ده فساد نشو کنه باطل نه ده اجاز معنی که چې سو حاصلات می صحیح ده ابل معنی چې کې چراو ده بدا ترجمه غلط ده کې چراو نه رو چاري وکړه د سرنګ رو شو کنه وجاز راتو د المنزي صحیح ده زما یې فارغه شوله کنه فریضه یې ادا کړله دا څه شی ورته ویله چې ته کنه یو عالو وکړله ته لميز وخړلو لميز خړلا نه ده وقال زفر رحم الله لا يجزيه امام دغه چې نه نیه کافي کېږي کنه د زمایان د فرقه شوی لأن عنده الجمعة هي الفريضة إصالة ځکه چې امام زفر صاحب په نمو دی جما فرد بنیادی جمع پر بنی جمین مس فرد ده چې سه پر جمین مس کړل شي اول به هغه کنه جمع پر بنی په داغه ټیم شي اول اول فرد جمین مس ده وزور کل بدل عنها و د مشبوشي من هذا لك بدل ورنا كنا بل قداس لك اوداس وتبين كنا چې څه پر اوداس کړل شي امر تبين نه کنا نه راو کېږي چې مېر مې دوته سکنه کېږي او کنه یا شو نه ده او ته مو پښین مس کې لکه مو چې یو به موجوده وته تی بین وای ولا مسیر البدر مالکو ته لسله نشت لاک بدل په ترا بون چې سکنه سره د قدرت نه په اصل باندې په اصل باندې کبیره به امر بدل نه وکړي ولنا ان اصل فرض هو الظهر اصل فرض د جمعې پر باندې مشپشین ده جمعه پر بنده اصل فرد مشپشي مزه په ټوله حال کې بنه په حق الکافه د پاک د کړ ټوله حال کې شه کا معذورین دی او کا غیر معذورین دی کنه ټول حال کې په باره شي کنه اول مشپشي مزه فرد ده خو به دا حکم ده کنه ای حال کې ته چې کی معذور نه دی په چا باندې کا جمعه مزه فرد کېږي چې ته به دا فرض سکتا وې ده پر دې ا ج م ا ل مزو پکرو کا سره کنه ا به کې دا خر به بحث کېد کې دا به دې به وشي کنه لیکن کنه هر دا غسای چې معذور نه وي دا مامور ده په اسقاط ته د فرض زور سره په غدا د جمعې سره چې دا د مشپشین سپیره جمعې په پکړه کا باندې کنه پرې کا جمعې نه وکا وهذا ودا ثبتا دو چې جمعې پر باندې اصل کنه فرض مشپشین میزه لانه متمكن من اداء ذر بنفسه ځکه چې هر سړی کنه قادر ده په اداء د مشپشین باندې بذات خود شار باوي تر غوړې خطبه باوي ته وي جمع باوي ته ځا شرطي نه دي چې ځا شرطي نه ته دی ارچه دی واسه بهر دی کنه هغه شرطي نه تر شي پیرا کوله او هر انسان په عمل مکلف کېږي که چې کیمه ته په واشي په باندې مکلف کېږي چې ته په واشني پانی مکلف لتوقف على شرائطه د باید توقف د جمعې نه په شرطې باندې یا خو په جمعې په شرطې شرطې پرې تړلی دی که نه خطبه به تشارت و جماعت به تشارت اشار به تشارت لا تتم به وحده چې هغه په ګوشدنی باندې هغه شرطې نه پرې کړي نیت پرې کول شي نه زه پرې کول شي بل پرې کول شي که نه چې سه پرې کړه نه حق د سره مل نه وي ولا تمکن یدور تکلیف او په قدرت باندې درمدار تکلیف که نه تکلیف او کنه مکلف کول په احکام باندې کړ اې دار مدار پتا مکون ده چې په کوم شي باندې قادر وي کړ په مکلف کېږي چې په لوی قدر پانی مکلف ای جیمه پورې بنا امیش قدرت ته مشپین مشتا و د جیمه کنه قدرت مې په خپل باندې نشته کنه اې دې وجنه اصلي فریضه دې کنه مشپین دو خو سایت ته وی چې کچېره د شرطینه پیراوی دا ټول دې مندري دي کنه شار دا مندرا دا کنه